چې سوره بقره په اعتبار د مضمون سره سلور حصے ده اوله حصہ کې چې ان میاتونه باغی کې اثبات د توحید او دویمه حصہ د 96 نه تر 176 پورې او پدې کې بیان د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغي باندې نه اعتراضات او داغي جوابونه ننانی سبق کې د دې زینا اوس درې مهسا د سوره بقره شروع کیږي او دا حصہ د درې مې پاره لومبني مخ پورې 253 پورې چلایي په دې کې مقصدی مسله هغه د جهاد فی سبیل الله تعالی ذکر کړي چې د الله وحدانیت هم بیان شو پیغمبرم پر راغې اوس نه مني نو سره جهاد وکا د جهاد سو مراتب او منازل دي نو قران کریم ترتیبوار هغه ذکر کړي اول د مجاهد ټریننګ ذکر کړي چې مجاهد بټرینی فوجي وي د تبچل ورزي اول وداغه عقیده د توحیدی او داغه د پاره بیا صفات ذکر کوي رسو ان شاء الله مونږ داغه وضاحت کوو خو مجاهد به جهاد اله کوي اله به دې مطمئني چې ملک امن وي او د امن راوستو د پاره اول الله قران کې دی حصہ کې د سوره بقره سلو قوانین ذکر کړي چې ملک امن غواړي نو اول سلور قوانین اول چې چا ظلم کو نو ظالم نه داغه د ظلم موافق سزا ورکا یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل او ایمان والو پتا سو باندې په قتل کې بدلا اغستل لازم شوی دی او ان شاء الله زه به داغه بیا خپل ځای کې وضاحت کوم دویم قانون چې تاسو ملک و علم امن راضی ملک و علا خوشحالی راضی چې تقسیم د مال په قانون شری باندې وشي چې مجاهد سره فوجي سره دا غم ني چې زما با په مال حال کې سره سي او غنا رونه ورانه ټول اشاره نو دا هغه د پاره قانون ذکر کوي تقسیم د مال په قانون شرعي باندې او دا هغه ماخذ به آیت نمبر 180 کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت چې مال په قانون شری باندې تقسیم شي زګد د فساد جړه دنیا کې مال زر او زن خزا جیداد او مال دا جنگ سبب ګرځي یا زما پوله دیواله دا ستاسو د کوټې د باران وبمون کر راتويږي نو بدی باندې شر دی نو یو وجلو بلې وجلو بلې وجلو یا غلا شوی د دولت نو باغې مرګونه یا د چالور خور ته په بد نظر کتلی نو باغې باندې دا درې سيزونه د فساد دي نو ملک کې ظالم له سزا ورکړي شي مال په قانون شری باندې تقسیم شي نو بیا به ملک امني دریم قانون د ملک د پاره هغه ذکر کوي آیت نمبر 183 کې یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم الصوم لارتباط النفس روجا د پاره د ټریننګ کولو د ځان مجاهد به ال جهاد کول شي ستا ملک والا خلق به ال مجاهدین وي چې په دې کې د روزي قدر وي دای سره د لوګ احساسي دای سره د تند احساسي نو کله به تند په درازي نو دیو بارډر نو پری دی را تختی بنا او سلورم قانون الله ذکر کوي د ملک د اصلاح د پاره نه ان الارتشاء او د دې ماخذ د آیت نمبر 188 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام ملک حاکمان لا رشوت مور کوي نو کله چې رشوت ني نو حقدار ته حق ملاوي دا سلور اهم قوانين د ملک د اصلاح لپاره کله چې دا ملک نافذ شي یو د ظالم نه بدل واغستې شي یو سړی دی هغه باندې ثابت شو گواہی پرو شو چې او د فلانه وجه ده نو تیر اوله د توډری ګراوند لا او په لوډ سپیکر باندې دوه درې کیلو کې اعلان وکا واراشي فلانی باندې قتل ثابت شوی دی گواهان به شوی دي او بر یو درو د اثر ولوالو سو ته بیا وګوره چې څوک قتل کی یو سړي غلاو کا د ثوابي چوک کې مردان کالج چوک کې ودرو د نوخار شوبره چوک کې ودرو د دوبندې په چوک کې ودرو او اغلا به ثابت شوی دا او لاس دی هو لاس ته کټ کا چې دې لنډې سوډې بوټې ګرځي هر سره وې دا غلو کما غلاو کا زمانه لاس کټ کړي نو غلا به ختم شي خو کله چې نفاذ د شریعت راغی نو الب ملک امن راځي او امن به ال راځي چې کله موږ د قران متحمل شو قران موږ په ځان باندې لازم کو دې ته وایي جزاء او سزا دویم قانون ملک به امن ال راځي چې هر چا خپل حق ملاوي شي دانه چې اوسړي ایم انګلیش کړي ایم اسلامیات کړي ایم عربي کړي خو جیب کې وسره روپۍ نشته بل سره دولسم پاس ته او خې ډېر روپۍ دی وسره خه اعلی پوسټ هغه ته ملاوي شي شپارسم ورته رسیدل ولی قانون نشته ملک کې د میرټ د قابلیت قدر نشته نو کله چې میرټ او قابلیت راشي ملک کې نو هر سړی به کوشش کوي نو د غریب سړی به د غریب سړی ځوی به هر وخت سرکاري نوکري ځکه قابل خو د غریب سړي زوی هغه چې سبب وای نو کوشش کوي چې په ما باندې بلار پیسې لګي په دې غریبۍ کې نو د زړه او چې نه دولت وسره ډیری هغه یې سره ډیګري غسل دي هنوکری حاصلول خو زما د کس لاس کار د پلار مې ډېری حرامي حلال راځم کړی نو دویم قانون ذکر کو مال د په تقسیم شری سره کوي دریم د مجاهد ټریننګ د پاره روزه لازمی ده او سلورم رشوت دا سلور قوانین اول په ملک نافذ کول غواړي نو ملک امن شو نو اوس کې مجاهد په بارډر باندې فوجي ولاړ دی نو هغه سره اندرونی خطرات نشته نو دی به جنگیږي او ملک به فتح مومي بیا د مجاهد لپاره دویم سیز لازمی دی داغه په کور کې امن راوستل چې کور کې امني نو د هغه لپاره په دې حصہ کې اتلس قوانين ذکر کړي چې کله د اتلس خبرې په یو کور کې په یو معاشره کې لازمی شي د کور کې به امني او ان شاء الله دا غي په درس دوران کې دا تر اوسه تفصیل کو چې باغی ګلومبه قانون دا دی چې د کور مشر به کور پیسې لګي دا نه چې خپل وچول 50 500 او پردول لس لس روپۍ نو هغه نه فساد جوړ شي د کور مشر به په کور پیسې لګي او په انصاف به لګي چې خپل بچو لګم خوخی هغه به خپل رولون لا او هغه به خپل ورېرو لا هغه به خپل خويندو لا هغه مور ته هغه روندار له مغه څخه خوخی مال په کور لګي او ان شاء الله اتلس قوانين دي چې کله ته زګي او بزان دی عملی کول نو کور کې به خوشحالي تقسیم د حاجی صاحب کوي درې قسمه تا یو هغه حاجی صاحب چې د دنیا طلبګارو نو چې خانه کعبه ولې دا الله پاک د دنیا ټول مال حال مال راکړي الله مال او بل اخرت من خلاق اخرت کې به سي سني دویم هغه حاجی صاحب دی چې هغه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه او فی الاخرته حسنه وقنا عذاب النار الله دنیا کې توفیق دې کوي راکړي او آخرت کې بدله دې کوي راکړي او دریم قسم د ټول نه اعلی حاجی صاحب دارې چې الله زما څخه پکار نه دي ستاره ځان په پکار ده دا بهتر حاجی دی شقی او سعید خوش قسمت او بد قسمت حاجی نن سبا غواش د کیمرې کو نه کې مخته وي بس شیطان سره ودرېګا تصویر وباسا صفا مروا کې تصویر وباسا مقام ابراهیم کې وباسا آیا خبر یاد ساتي لعن الله المصورين نبی علیہ السلام وی الله دې په تصویر استون کو باندې لعنت وره اوس دا د علماو ځان له خبره ده چې دا شی په تصویر په حکم کې راځي او کنه هغه ځان له علماو باسته خو خصوصا په دې سیس باندې چې راز مقام ابراهیم ته رسیدلې ما ټک تصویر مې وسو چاله وګوره چې مقام ابراهیم جاري سره ملاس لګولې دې تریا وي یا زه د خانقابه دیوال باندې ملاس لګولې او ټک تصویر وباسم یا ګلاس را سره دې په زمزم سکم او تصویر وباسم په صفه غونډې پر ولاړې تصویر وباسم په مروه وباسم دا صرف دې لپاره چې زه خلکو لزان شو کوم او خلک ما وویني الله وي ته چې څنګه راغلې هغه دې وکړ خلکو مشهور کی او خلکو به جن دې بس خبره ختم شي نو عبادت کې کم سے کم دغه شیز نظام ساتل پکار دي نو درې قسمه د حاجیانو صاحبانو ذکر کړي ان شاء الله دوه درې دې بس وداغي بحث راځي او باغو بیا تفصیلی بحث کوو چې حج بسنګ کې عمره بسنګ کې او داغه طریقه به مخایو اوس فوجي ورزشو نو دې بسنګي هر سړی به مجاهدی او هر سړی به شهیدی نو دا هغه د پارا اول د مجاهد د عقیده اصلاح وکي نو په دې لومبني آیات کې نن چې موږ کوم لوسته ده په دې کې د مجاهد ټریننګ ابتدایي رنگون چې کړه ته ورتي کې فوج کې اخلي نو باغ کې بل صفات دای نو د جهاد والله لا قبول وي او چې نه دغه چې یا علی مددي له مشرک دی نو تور د غازی ولې وي او تور د شهید ولې وي د مسلمان چې وي یا الله مدد الله اکبر چې هغه مسلمان وي یا علی شیر خدا بنوي هغه ځان له وبندره نو اول لس صفات د مسلمان ذکر کړي پنځه تعلق د عقیده سره ساتي او پنځه د عمل سره اول ولا عقیده جوړي ليس البر ان تولوا وجوهكم ندنی کی کاملا دا خبران تولوا وجوهكم چې اړوي مخونه تاسو کې ول المشرقي والمغرب په طرف د مشرق او د مغرب د بیت المقدس تا تاسو بیت الله تر ووري د دا کامل نه کی ندا ولكن البر ولكن البر لیکن نیکی او نیک کار دارې والیوم الاخر او د دو ایمانی پرز د اخرت باندې قیامت کې با باندې بد د ایمانی چاو یو ورځ برازي ما ته به زما د کړو سزا او جزا ملاويږي الله قیامت دې لپاره راولي چې ما او تا ته پته ولګي چې ما دنیا کې څه کړو او دا غي سلامات څنګه ملاو شو لکه ماشوم ته سکول کې داخل کې نو چې کله هغه په فروری او مارچ کې امتحان ورکي نو په 31 مارچ دا نتیجه نو مورم خوشحاليږي او بلارم خوشحاليږي چې زما بچي ونن د پیلینه اول لشي او زما زوی ونن د نه هم نه لسم لشي او د لسم نه وکالت لشي نو په دې انتظار ناز دي چې زما زوی او زیر راړي چې زه په کلاس کې فرست راغلم زه کلاس کې سیکنډ راغلم د چا غبراړي چې زما دوه مضمونونه فیل دي نو قیامت هم دک شی دی من اوت یې کتابو به یمینی چاله چې عمل نامه په خلاص ملاو شو نو چې به وای هاو مقرو کتابیا او خلقو زما دوستانو زما مرګرو تاسو دنیا کې ما پورې خاندل راشي زما عمل نامه ولولای او قران وای او هو فی عیشه الراضیه بده بده خوشاله ژوند اوس چاله چې عملنامه په کس لاس باندې ملاو شو فیل شو انګلیش فیل شو عربي فیل شو مونږ وایو کنه کمپارټ کمپارټ شو نو دا کمپارټ کې دوه سره سره هغه وسوي کاش ما ته زما عملنامه نه ملاو شوه عملنامه نه ملاو شوه کله چې جهنمی جهنم ته لاړ شي نو دنه با فرشتي تپوس کوي ما سلککم فی السقر تاسو د جهنم د سشي راوستي کوم تاسو عملو چې تاسو جهنم ترالې د دنیا خلک جنت ته دي فرشتي بچانه تپوس کوي د جهنميانو نه نو دې ورته سوې جواب کې او نو مونږه چې خوراک مور کړو غریبانو ته سالن مونالو کې ورولو کو چې د غریب طالب ته مونږ ور کړې گاونډي له مونږ ور کړې وکنا نهوز مع الحائزين موږ زمونږ به د خزمه فلونه ډېر خوخو مونږ جنو ډاریو جنو د جنکو مې فل کې به خوشاله وو دا د جهنم د دتلو غټه وجه ده او دغه فرش فرشتي باندې تپوس کوي الم یاتیکم نذیر سوره ملک ورازی دنیا کې د الله چا د الله کتاب نو بیان کړي قالو بلا قد جاءنا نذیر او کنه دنیا کې هو یو کس راغله او د الله کتاب به بیانولو تا دې ذکرو تا ورته سوې یا مون بزان کوی کړه وی یا مون ورته وګ کې خودلې وی نو ما كنا فی اصحاب السعیر مون ورن جهنم یان نه او تاسو د قران دا یو معجزه بل وګورئ کله چې نبی علیہ السلام دنیا ته راغی او الله مبعوث کو نو شیطانان بر اسمان ته نشوخته میټینګ راوغوښتو علاقه ملاو شو چې ته دا علاقه ولټو ته دا علاقه ولټو ته دا علاقه ولټو ګډ په ګډ وګرځي چې څه نیوي شي نبی عليه السلام د سحر مستولاړ دی او قران لولي قران لولي تلاوت کوي د پوس کې کله چې د پیریانو په غوږ باندې आवाज ولګیدو چې څه ګونګونه هټ خو راځي نو سیوی انسیتو چپ شئی یعنی دا قرآن او اواسی دا زیر دا دنیا خبره نکی انسیتو چپ شئی نو کله چې راغل نو قرآن ته کې ناستل قرآن یې واورېدو نو دا یو نوی چیرې دا سو ویل خو دا هغه دین والوتل او لاړ خپل بادشاہ ته ان سمعنا قرانا عجبا مونږ یو عجیب کتاب اوریدو سم اوریدل وی و یهدی الی الرشد فآمنا به لار خی په طرف د اسلام بادشاہستا ان خبر لمون انتظار نه کوم دی ایمان وروړې ده داسې کتاب دی چا چې د قران خوند اورېدل لري هغه هغه وخت تابعدار شوی دی فآمنا به او مفسرین لیکي چې د قران لدی قالو امسدو یو بل لوي چم شي د ادب د وجنه الله دې له ایمان نصیب کو پیریان له ایمان د سره وجه نصیب شو د ادب د وجنه چې قران اواز ته ترارسي تاسو باندې ورحم شي نو قران اوریدل قران از د کول قران ته کې ناسل یو حدیث وا خسته نبی رسول الله ټول خبره خسته دي کله چې د قران محفل لګي دا اوس موږ دایره کې ناشي کله چې د الله بندگان نبی عليه السلام فرمایي چې د قران په حلقه کې کینی مونږ څنګه غیر چا پیرا کې ناسو الله خپل د رحمت فرشتي راولېږي زمونږ نه غیر چا پیرا ودرېږي نو نور راځي دا غي په وګو باندې ودرېږي او نور راځي دا غي په وګو باندې ودرېږي تر دې چې دا سلسله د الله رب العزت عرش ته ورسي دا سلسله کوم دی له ورسي دا الله عرش ته ورسي او د الله هغه خاص مهرباني باغ محفل باندې متوجي شي کوم ځای کې د الله کتاب بیانېږي نو دی خلک د اعزاز او د خوش قسمتۍ قاتل چې قران ته ناس دیو کنه او هغه فرشتي د ناسو کسانو لا د مغفرت سوال چانه کوي د الله الله دې له بخنه وکي او د ځان نه خبره نه سورې مؤمن کې الله فرمایي الله دای له بخنه او کی ومن صلح من ابائهم الله بلاران مور لو بخي الله بیبیان مور تو بخي الله اولاد مور تو بخي نو قران ته تناستی تاوري قران تلولې نو ستا بلار له فرشتي د رحمت دعا کوي ستا خزي لکې ستا بچو لکې نور څه غواړي د دنیا کم عمل دی که یو سړی د فوم په ځای باندې فریالونه ودشي سکون به ورته ملاو شي نه چره چې یو فومي و چې دا کمبل هم دریالونه دی نو چې کمبل دریالونه شي وسره نو بیا وایي یاره چې دومره خو وې چې د دین علاوه له خو د زما ضرورت پورا کوي چې د نورم وې حدیث پاک راځي کده یو سړی یو کند د سرو زرو ډکه شي نو زده به دا تمه چې یو دې سره هم د کس یو کله بل شي هغه د سروډه کوي نو هغه بل نه کوي نو یو چې یو سره بلم وي یو سره بلم وي نو دنیا باندې مړېدل نشته نو چې په دنیا مړېدل نشته نو یو ورځ راتلونکي د ول یوم الاخر چې باغې د مجاهد یقیني چې ما سره الله د خیر او د بدی فیصله کوي دریم والملائکه او فرشتو باندې د دې ایمانی چې دا د الله نورانی مخلوق دی ول کتاب او سلورم چې د پخوانی کتابونه ټول برحق منی والنبیین او پیغمبرانو باندې ایمانی نو دا مون ایمان مفصل کې وو آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله ولقدر خيره وشره من الله تعالى والباس بعد الموت هغه پنځه وړه خبرې دل تراوسته نو دا هغه پنځه خبرې وی چې تعلق دا کې دي سره اوس پنځه نور خبرې دي چې دا غي تعلق د سره ده د عمل سره وآت المال على حبه او خرج کوي دی ورګي خپل مال علا حبه غني معنی دي سره د مینې د دې مال سره چې دا مال ول ډیر محبوب دی خو به هم د الله بلار ور کوي دا د ایمان تقاضا ده یا وات المال علا حبه ور کوي دې مال لرا سره د مینې د الله سره چې الله سره مینه د خپل مال د الله بلار کې ور کوي چاته ور کوي وفي الرقاب او بازاد ولو د غلامانو کې دا مال او مصرف یو ګرځولو چې دا مال بده په چا چا باندې لګي خپل خپلوانو باندې دی لګي چې غریبانان دي په یتیمانو دی لګي په مسکینانو دی لګي په مسافرو دا الله په لار کې دی ورکی د 66 بند نو هغه آزاد کی او دې سره سره واقام الصلاه بل صفات پابندی وکي د دمانځه اسینه چې وای ما خیراتونه ډیر کړی نو موږ نه کوي وآت الزکات او ور کوي زکات لرا خپل مال و پاکي او داغه نصاب دی چونی می تولې سونا دا 52 تولې چاندي دا نصاب دی هغه جو بیا زکات ور کوي والموفون بعهدهم او بل صفت د مؤمن داره چې پورا کوي د خپل وعده لرا اذا عهدو کله چې دیو کی وعده خلافي وبکینی والصابرین او بل صفت د مجاهد بدای چې د صبر کوونکی او د دې مثال صحابه پیش کړي صحابي دې تاریخ لیکي چې د ظالم د طرف نه د کافر د طرف نه توري گزار راغلم د الله شته کړ صحابي نه لاس کړ شو خو لاندې تش سرمن پاتې شو نو دا نه کوي چې باغې لاس کیږي نو چې لوګو له وګرځي نو تکلیف ولا ورنو دا لاس د خپل نه کې خو د زور خو یا سرمنو شلي دي چې جهاد کوم دا مې د الله د لار نه منې کوي ما تا ودوم روکو کازه په پکې ما شو بیا نه کو هغه یې چې زما او استاد ایمان معیار ګرځول په دې ګرځول چې هغه یې مرزم خوشم الله سره تعلق دی نو هغه لاس باندې خپل کې خدا او په بر ځان راخو چې لوګي نه د لاس جدا شي دا لګ ما سره نو ما زتور نه شم چلول صحابي له جنډه نبی عليه السلام ورګی دا جنډه ونیسا چې دا ونه ورته وره نو خوش راځي او هغه جنډه نیولې ده نو دا لاس چوره چوره شنو په بل لاس کې ونیوه نو په هغه بل لاس جوړه جوړه شو مخله کې ونیو سپیر سره راجوخ تکا وی دا جنډه د نبی علیہ السلام د لاس نه دا بوله خوشي ما دا که په یو ګټي ولګیدو ها د دې ځنو پاکستان پورې منډو هغه صحابه او صابرین صبر کوونکي فل واسای په وخت تاوان کې وزرائی او په وخت تکلیف بدلی کې نو فرزګار چاته وې چې دا له صفات په کرال بیا ګوري لیسل بران تولو جوهکم ندانی کی کاملا چې ګرځوي تاسو مخونه قبل المشرق والمغرب په طرف د مشرق او د مغرب ولکن البر لیکن خاوند نه کوي هغه څوک دی من آمن بالله چا چې ایمان په الله راړو او یوم الاخر او پر ورځ د آخرت والملائکتی او په فرشتو والکتاب او په کتابونو والنبیین او په پیغمبرانو وآتل مال علی حبه او ورکم مال لرد الله په لار کې سره د مینې د الله سره یا سره د مینې د مال سره زویل قربا فلو قلوانا قلوانو تا یتیمانان الله مسکینان الله وابن السبیل او مسافر تا په وخت د تکلیف د بدن کې او په تکلیف د مال کې بس تاوانونه مال نقصان شو تاوان یو کون والله لا عاجزی کوي صبر کوي تکلیف د بدن والله راغې نو صبر یو کو وهین الباسی په وخت د جنگ کې اولائک الذین صدقوا دا کسان رښتینی دي په خپل ایمان کې او اولائک هم المتقون او دا کسان فرزګار دي